کلک شم الله څنګه کلک شم نو د تر سالور او کلک خلکو مثالونه درکې کنا چې هغه ته وګوره څنګه کلک شیو دا ځان کې کلکواله پیدا کا نو سالور واقعیات پر ذکر کړي او دا ټول واقعیات چې دي کنا په دې کې سلور ابتلاءات ناول د نوح علی السلام قصه ده بیا پسې د دغه قصه ده د ابراهیم علی السلام بیا د لوط علی السلام بیا د صالح علی السلام سلام تقریبا صالح علیہ السلام دې پسې شعیب علیہ السلام دې شعیب علیہ السلام دې د دې څلور پیغمبرانو هغه مصیبتونه او په دې کې هغه کیفیت د مصیبتونو ذکر کړي څنګه مصیبت وي د نوح علی السلام په قصه کې ته دې طرف ته اشاره کوي چې ډیره اوږده زمانہ به یاره مصیبتونه ښه صحیح شو نو د صادقه دا اوس هغه واقعیت کې په بل طرف بیانېږي د دغه ابراهيم عليه السلام په واقع کې به تدې ته اشاره کوي چې او مصیبت به کله دې ځای ته ورسیږي چې اور ته به وغورځي ښا جیل کې به بند کې اور ته به وغورځي نو دغه په باره کې د لوط عليه السلام په باره کې ته وایي مصیبت به کله دام وي ټوکې به در پورې شروع کی لوط عليه السلام ته وی فاتنا بما تعیدنا را ولا عذاب دا ټوکې کولی نو کله ته وای دا مصیبت به شکل دام وی چې تکذیب په دیو کې تاسو به ته دروغ وای دروغ جنې نو دا سلور مصیبتونه د هغه کیفیتونه راته ذکر کوي ښا یو یو یو خو سلور مصیبتونه اول کې منازل او اربعه اوس دا دي کیفیت د مصیبتونو مصیبتونو شکلونه وسنګی تاسو ته ګوري ولقد ارسلنا الله و یقینا موږ را لګلو نوح نوح علی السلام الی قومه قوم خپلتا فلبث فیهم نو وخت تیر کدی نوح علیہ السلام په دوی کې ایسا الف الف سنتن زر کالا الا 50 عاما مگر نه 50 کالا زر کالا مگر نه 50 50 چې د زرو نه نفي کینو نه نیم سو کالا پاتې چکانا مطلب نه نیم سو کالا تیر کړو په خپل قوم کې تاسو په بل صورت کې دا تفصیل اوریدل ولکه صورت کې راغلو چې نه نیم سو کال تیر کړو صورت کې نو تیر شوی ښا په خلی به مونږ ویلی وکړه خدا نو تیر شوی ولی په دې کې ذکر کو ځکه په دې صورت کې تاسو کیفیت د مصیبت ذکر کړي نو په دې ځای کې قصه د هغه ځای نه شروع کړه چې نه نیم سو کال غره کله به در باندې دور لوی مصیبت په دې لار کې راشي کنه چې تل په کې ټول عمر باندې پکې تیر شي ښا دا او پکې وی نو دا شو فالف سنتن زر کالا الا خمسین عاما اوس د یو طرف ته سنه وای بل طرف ته سوی عام وای سنم کال ته وای عامم کال ته وای دا ډول ځای کې یو ول نه ویل د کی وجه دا ده کنه خبره ته وښی وجه دا ده چې زر دا سانه چې استعماليږي کنه دا عموما د مشکلاتو په کلونو کې استعماليږي د مشکلاتو او عام چې استعماليږي دا د خوشحالي پاره کم ځای کې مویل دي او در باندې آیتونه نشم راځته په سورته یوسف کې مویل دي سورته یوسف کې ورته سوي الته کې نو چې کله دا وکاله دا تیر شو وکاله دا تیر شو نو دا خو سخت کل نه لیدل کفل یو کېم لګ لوګه شتا ټول بنا خوري وي هغه سبا جمع کې سٹور کې وي نو دا هغه بل کې خو بیا سم لوګه را نو بیا پس سوې ثم یاتی من بعد ذلک عام بیا ولاغینه پس کال راشي عام به بیا هغه عام څه دی هغه بیا خوشحالي کالی یغات الناس فی و یا او فیه یعصرون نو ځکه نو نوح علی السلام نه نیم سو کال ټول د مشکل د تکلیف تیر کړ دا 50 کال چې په دې قوم کې تیر کړو د دعوت نه مخکې البته هغه کې لک پارام باندې الا 50 عامه نو دا زر کال تیر کړی په دا قوم کې خو لیکن نه نیم سو کال د ستیر کړی دی هغه د سخت تیر کړی دی خج د دعوت تیر کړی دي فاخذهم الطوفان اونی ول دوی طوفان وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی ظالمانو فانجیناه نو بچ ک مونږه دې د نوح علی السلام او اصحاب السفینه او او سوار او سوار کسان پچا کې په بیړۍ کې وجعلناها او ام ګرځول دا بیړۍ یا دا قصه د نوح علی السلام دا دواړه تراجی کیږي قصه د نوح علی السلام آیه للعالمین دا نشانه د پاره د خلقو ده یا دا بیړی د نوح علی السلام علامه د خلکو لپاره دا غیره تختی اوسم پراته دي ماته تاسو ویلو کوه ارارات کې غشته دی هغه خلک ګوري عبرت ته اخلي کنه بل و ابراهیم اوس بل واقعه ذکر کړي چې په دې لار کې به مصیبت راځي داسې مصیبت به کله راځي چې اور ته به څوک غورځي خو ته به خپل خبرې نه نرستو کېږي لکه ابراهیم علی السلام و ابراهیم ابراهیم علیہ السلام اس قال چې کله ویل قومي قوم خپلتا اعبد الله وی بندگی خاص کې الله تعالی لرا واتقوه او دا هغه نزان بچ کئ څه مطلب دا هغه عذاب نه یا واتقوه دا هغه مخالفت نزان بچ کئ ذالکم خیر لکم ودا ور استاس لپاره ان کنتم تعلمون کچریه تاسو پوی دن کی انما تعبدون من دون الله اوس ابراهیمی دعوت دی ورته وی یقینا هغه ته تاسو بندگی کوي غیر د الله تعالی نه او سانن د سلیو ها سلیم جوړ کړی دی او د هغه عبادت کوي وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ او تاسو د دروغ قصې را جوړوي او په هغه باندې با بیا قصې مشورې کړي او په هغه پس روان یې بیا په هغه طریقه باندې تاسو عبادتونه کوي خادامه کوي ان الذين تعبدون من دون الله یقینا آکسان چې تاسو عبادت کوي غیر د الله تعالی نه لا یملکون لكم رزقا اختیار نه لري تاسو د رزق تاسو لپاره د رزق فبتغوا عند الله الرزق نو الله سره رزق ولټوي وی ګوري التبي واعبدوه داغه عبادت کوي واشکروا له او چې کم نعمتونه درکې نو پاغي باندې دا غ شکر ادا کړي هغه هغه طرف ته نسبت کوي چې دا الله را کړی دی بل چاته من نسبت کو ځکه چې عبد القادر ته دلته معنا کوي هغه وای وشکرو له اوسی کا حق مانو پوښ کنا دغه نعمتونه دا غ حق وګڼي و الی الیه ترجعون هغه طرف ته تاسو واپس کولې شي و ان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم دا واستسلیلا و ان تو دا دغه دا زجر ورکی ابراهیم علیہ السلام په خپل دعوت کې و ان تو کذبو کتا سو تکذیب کوي کتا سو دروغ جن غنی زما دا پیغام دروغ جن غنی ما نو فقد کذبا یقینا دروغ جن غنی او رسولان خپل امم اغدلو اغه امتون من قبلکم مخکستا سنا و ما علی الرسول او نشته پر رسول باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کار دی زه خو بس صرف تبلیغ در تکوما او ما سره نور څه نشته اولم یرو الله وی آیا دی ګوری نه کیف یبدئ الله الخلق سرنګ الله تعالی اول پیدا کای مخلوق ثم یعیده بیا دوباره پیدا کای دی ته دی ګوری دا ول اخبار خپل خدایان کول شي ها ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی اوس که دوی نه پویږي نو الله وای دی دی وګرځي سفر دیو کی سفر وکړه کله کله سړی ته معلوم شي قل ورته وای سیرو فی الارض وګرځي پزما کې فانظرون وګورئ کیف بدا الخلق سرنګ الله تعالی اول پیدا کړی دی مخلوق ثم الله ينشئ النشأة الاخره بیا الله تعالی پیدا کوي په دویم ځل باندې پیدایش ان ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پاره یو څه قدرت لرونکی دی یعذب من یشاء دا ټول دلایل د تصرف دي عذاب الله تعالی هغه څوک یشاء او چې را دی او شی ويرحم او رحم کوي من پاغه چا باندې یشاء او چې را دی او شی و الیه تقلبون او الله تعالی طرف ته تاسو واپس کول شي وما انتم بمعجزین فی الارض دا بل تخویف ور کوي وما انتم نه تاسو بمعجزین بچ کی کمزوری کون کی د دې امانت په لازم سره کوي دا مفسرین بمعجزین فی الارض بچ کی دن کی د عذاب د الله نه پزمکه کی ولا فی السما او نه په اسمان کی اسمان تک ته اوخه دې نه بچ کیږي څه مطلب دار ته دا زور دی نشته له کو خاطی بل فرض لاړی نو تم نه بچ کیږي و مالکم من دون الله او نشته تاسو لره غیر الله تعالی نه من ولین سوک بچ کونکه ولا نصیر او نسوک مددگار اوس هغه ابراهيم عليه السلام دعوت ورکړو کنه خدا قران عجیب انداز دی کله به دعوت ته پیغمبر را نقل کی نو چې هغه مسله کومه وی نو هغه مسله خو بیا په نور قومونو کې هغه مرزونه نو ډایرک دلایل شروع کی چې ودرېګه دا مرزيان چې کوم دل هغه کار نه په دې برا ووري چې د ابراهيم ملت نه خلاف دي کې په دې نه په دلایل برا ووري نو چې هغه ذکر کنه اوس بیا ابراهيمي دعوت تراغی فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم د ابراهیم علی السلام د دې دعوت ته مقابله کې اے بل څه جواب بل څه دلیل دوی سره نو الا ان مگر دا جواب قالو چې دوی وی او قتلوه وی وجنی پوښ دې وجنی او حرقوه یای اوس وزوی اے وی سوزوی نو فانجاه الله بچ ک الله تعالی غ من النار د سوزول د اورنا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې ایمان راوړي پدې واقعې د چا کې پدې واقعې د ابراهیم علی السلام کې پدې کې تا ته تسلی ده چې مصیبتونه به در باندې راځي کله به دا مصیبت داسې وي چې په اور کې باندې سوځي خو لیکن ته په خپل خبره باندې کلک ولاړې او ورستو کېږي باندې صحیح شو دا دې مواقع دې لپاره ذکر کړه اوس درې مواقع ذکر کړي پاغي کې لتا ها ورګه ابراهيم عليه السلام دعوت خلا شروع لې وقال او ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم یقینا جوړ کړی تاسو من دون الله غیر الله تعالی نه نیولی تاسو او سانن سلی مودت بینکم څه شي دي مودت بینکم دا تاسو دا مودت چې دا مقبول له دی نو معنی به په وجه سره کې مودت بینکم د وجه د مینی د پیوستوال تاسو نه اے تاسو د دوی سره مینا وا د یو چا سره دی مینا وا نو چې هغه مل شو نو تو لګی دی داغه په ځای دی صلی جوړ کو په خبره ورته دی کنه نو دا اغه نه پتا کې سراغه دا اغه نه وي پتا سو کې شرک راغه چرګ در کې د هغه ځای نه اراده نشو مودت بینکم د وجی د مینې د پیوسوال نه په میانس تاسو کې تاسو میانس کې مینه ورو المانی دلته لیکي وای اصل الشرک الغلو فی المحبت اصل د شرک څه شی دی په مینه کې ډیره زیاته غلو کول هغه کافر شو کنه هغه داسې نو هغه چې د وڅوا یغوس یعوق نصر عبادت شروع کول دا ډیر خب درګان او اولیاء لیکن دا غي تصویران اول جوړ کړ نو هغه تصویران سره مینا مینا بس بیا دا غي نه پته څه شو دې وای نه شاه اسماعیل سی لیکلی دي کنه چې یو تصویر خو حرام دی چې تصویرم چاخي خدا اولیاء او تصویر ځان تر ساتل حرام دي د خدا اولیاء او تصویران د ځان تر ساتل او دا شرک دی ولی ځکه دا غي ته احترام کې تصویر حرام دی خو کچرته یو بزرگ تصویر تا سره وړتانه په خټو کې پریوتو نو زر را واخلی او صفای کې او بیا خپل کې کنه خبر ورته دی شیخ دې خراب کو د حرام دې دومره احترام کو دومره تعظیم دی ولو کړو کنه نو بس لاړ غار شوی انما اتخذتم من دون الله او سانن تاسو جوړ کړی دی غیر د الله تعالی نه سلی مودته بینکم د وجی د مینی نه پمین تاسو کې او فل حیات دنیا په دنیوي ژوند کې ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت کې یکفر بعضکم کفر بکی بعض استاسنا به بعض ته بعض نور باندې د بعض نور د عبادت نه انکار کوي د مړه تا د ما سه عبادت کړي یا ورکشا ویلعن بعضکم بعضا او بعض بستاسنا په بعض باندې لعنت کوي نو هغه سورته اعراف کې ویلو چې داخل شین په جهنم کې په یو بل باندې لعنتونه کوي و مأواکم النار او ځای تاسو اور دې وما لكم من ناصرين او نه وي تاسو لپاره څوک مددګاران ابراهيم عليه السلام دا وګ تقریر وکړو چې وکړو نو الله وي چام نه مانو فآمن له لوط نو ایمان راوړ پاغه باندې لوط علیہ السلام نو لوط علیہ السلام خو پیغمبر د پخپل باندې دا دا غورار دی ابراهیم علیہ السلام خو دغه پخپل پیغمبر او پیغمبر خو د پیدایش ته وخت مسلمان دی دا خو کافر نو نه دلته کې وای فآمن له لام چرایږي په سله د ایمان کې نو مراد ته اعتماد وی فآمن له لوط نو خبر امن له د سره لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام ورته وی یا رب داخله د سره خبر نه منی ته زی ابراهیم علیہ السلام زم د سره زم دا خبر سره دوه معنی یو معنی دا یا دا فآمن له لوط فصدق له لوط نو تصدیق کو د لوط علیہ السلام خلق ته وی او خلق د رښتیا وی دا ابراهیم علیہ السلام صحیح خبره کوي خو خلکو نه منو نو وقال او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر یقینا زه هجرت کوونکم الی ربی لربی د پاره در خپل یو معنا یا الی ربی الی مکان امرنی ربی ما ته چې رب کم ځای ته د هجرت امر کړی د دم نه هغه ته لاړم نو دا هغه ځای نه روان شو ابراهیم علی السلام د کوسا مقام نه پیراک کی نو لاړو حران ته نو چې حران ته لاړو نو د حران نه غریب بیا هجرت وکړو نو مصر ته لاړو نو د مصر نه بیا هجرت وکړو نو بیا شام ته لاړو نو بیا په کې یوی کورواله په بارک ورته امر وشو چې دا د هجرت کې د دې ځای نه نو دای بوت ته بیا دا غځای نه مکی ته خوش به دوه هجرتونه در هجرتونه غي غریب وکړل نو وقال وی وی انی مهاجر یقینا او اولنې هجرت د کړه ده او حدیث کې راځي څوک چې د خپل کور نه د یوې لیشت په فاصله باندې په هجرت کې مړ شو یو لیشت په فاصله باندې په هجرت کې د دین د پاره مړ شو په قیامت کې په جنت کې بده د ابراهیم علی السلام سره انه هو العزیز نو یقینا هغه الله تعالی زور ور دی او الحکیم او هغه الله تعالی حکمتونو والا دی دا زور ور ذات هغه د صفات د خدای پاک کې دی ووهبنا له اسحاق نو الله وی مونږه او بخد ابراهيم عليه السلام ته ورمو کو ورتا اسحاق عليه السلام اغه زویو و يعقوب يعقوب عليه السلام ورته ورکو دا بیا دا اغه زویو اسحاق عليه السلام د المسيو وجعلنا في ذريته النبوه او وګرځو مونږه په اولاد د دکې د يعقوب عليه السلام کې النبوه یا په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې وایا النبوه نبوت والکتاب او کتاب ورکړو واتیناه اجره او ور مکړه د سبد لره د په دنیا په دنیا کې و انه یقینا د ابراهیم علیه السلام چې په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د ډډې د صالحانو لري په جنت کې نو دایره ابراهیمی دعوت بیان کو چې کله په پتا غره مشکل دغه راشي چې څه چل به وشي خلک به اور ته ورځي کیفیت د ابتلا وکړه داوی خا اوس درېمو کیفیت د ابتلا باندې کړه دا وی چې خلک در پورې ټوکې کوي ته به کمزورې خلک وو یا د ته وګوره دې مونږ ته دا خبرې کوي دا مړه ته تا ته ګوره او دې خبرې ته دې ګوره نو دا څه قسمه ټوکې به در پسې شروع کی الله وی مخه پکېګا دا کیفیتونه برازي ولوتن ها وارسلنا لوتن مونږ راولې ګلوت علی السلام اذ قال لقومه مخلوق کې هیڅ څوک دا د دې کار موجودین دا خنزیرانو نو دوی دا کار شروع کړو ځکه ورته وي چې تاسو نه مخکې دا چا دا نه کړی دا څه به حیاي خو چاند کړی ا انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتلل کوي سړو تا مطلب د سړو سره بسکاری کوي وتقطعون السبیل او کټ کوي لارې لار څنګه کټ کول دي لارې کټ کولو کې مختلف روایت دي بعض روایت دا دي په خپل لار باندې څوک نه پرې خو ډېر بدبخت خلک چې څوک بر دي په لار کې زو را پاوتې د وبې وال وبې ټکول ته دم په لار څنګه تیرې دی باندې موږ څوک نه پرې یو دا دیمه دا وتقطعون السبیل په لار باندې بناستو چې څوک به تیرې دو په زور به رانیول او بدکاری به سره کوله دا سه بدبخت خلق دریم نمبر معنا دا دا تقطعون السبیل لار د نسل کټ کوي بدبختو د نسل لار صدا هغه خو مطلب دا دی چې قبول دی نو تاسو په بل لار راتل کوي دا خو تاسو د نسل لار کټ کړه څلورمه معنا دا چې وتقطعون السبیل تاسو لار کټ کوي ها نو مالونه به موږ د خلکو نه غستل راهزنو مو د خلکو وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتل کوي په مجلسونو خپلو کې نادی ناد مجلس ته وي فی نادیکم المنکر هغه مجلسونو خپلو کې المنکر ناشنا کارتا ناروا کار کوي په مجلس کې مجلس کې څه ناروا کار کوي د کې مختلف اقوال ټول کول ټول کول په مجلس کې به یو دا کار کول چې پخکارا برا پاتل داس بدبخت خلق چې پخکارا به دل تکي په مجلس کې بدکاری شروع کړه داس بدبخت خلق الله دې وساتي دویم نمبر داس خلقو چې فی نادیکم المنکر په مجلس کې وناستو کانی به راغستل هغه یو به ته وشتو ته بل دې ته وشتو دا ناروا کار دریم نمبر په مجلسونو کې منکر کار دا او ستار رباب دا چیز نه سړي دا به غول سلورم نمبر په مجلس کې منکر کار داو کنه دا مفسرین ټول ذکر کړی تاسو ګورئ ما وردی وغیرہ او دغه ابن جریر سلورم نمبر په مجلس کې ناروا کار داو کنه چې به دې بي ما په پوهچ کنا دا دغه به کول تیزونه به کول په کار باندې پوښوي منکر کار دا مودا ډېر بدبخت خلک پوښو کنه دا کار به په منکر کار په مجلس کې دامو دا سیټیانې به والی دا کارونه به کول منکر کار دا مو جولی به جولی ښا جولی سری دا جوبل ته تاسو دا دغه سو ته ببل وته وای ها جوبل وته وای دا جول سری دا د قوم نه راوتی دي دا به جوړې په مجلس کې بناستو خلوها پوښو کنه دا وسم دې بدکاری ډېر بدکار دی پوښو کنه ته پزول کا یو خپل ذکر نه وباسي یو په سړی بدکاری بل دا د دې قوم علامه دا علماء لیکلي دي مقبول علایق دا د دې کار وخا دا به کول چې دا جوړې به جوړې دا ټول د دې په مجلس کې غنا روا کارونه ښا خجی فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم د لوط علی السلام چې دا خبره وته وکړه ګور اوس لوط علی السلام غریب سورخ کوله خبره وته کوي چې دا ما کوي رزیلانو بدبختانو دا څه کارونه شروع کړی دي نو چې هغه ته مې کوي نو دوی بل څه جواب نو الا ان مگر دا وی قالو چې دوی وی ائتنا بعذاب الله را ولا عذاب د الله تعالی ان كنت من الصادقین کې چریت درشتونو نا زوی ته مونږ د الله عذاب را ولا ځان نه درته بزرګ جو قابل دا کې وای کنه بزرګان وی راته ځان نه جو کړی دي انهم اناس یتطهرون قال وی وی ربی ای رب زما انصرنی مدد کی زما علی القوم المفسدین په مقابله د قوم مفسدانو کی دا فساد در خو نه سمیږي الله تی تبا کی ولما جاءت رسلنا ابراهیم نو هر کله چرار الفرشتي زمونږه ابراهیم علی السلام ته بل بشرا فزیری باندې او دل تر نور زیر نه ذکر کئ او قالو دی اوی انا مهلکو اهل هذه القريه مونږ تبا کون کیو دغه خار والا دا صدوم تبا کو دا اردن سره خوا کې پروت دی اوسم شتا دا تبا کو لوط علیہ السلام هغه دغه کې تاسو ویلو په صورت ام هود کې چلته کې لوط علیہ السلام سره بحث شروع کو هغه بحث نور نو دای ویل ان اهلها دوی دا وی یقینا اوسیدون کې دي چې کانو ظالمین دی او ظالمان هغه ډیر بدبخت خلک ته هم تبا کو لوط علیہ السلام ورته وی قال لوط علیہ السلام ان فیها لوطا په دغه کلی کې خو لوط علی السلام هم دی هغه چې ظالمانو کې نش ماخ کړي هغه ته وی قالو فرشتو ته وی نصریه نحنو اعلم بمن فیها یقینا موږ خپو یو په هغه چا باندې چې په دې کې دی موږ تر ټول کلی پته شته دی نا مرای شو دغه شوی دا او مردم شماری شوی دا دغه موسی لنو نجینه خامخا موږ بچ کو دا لوط علی السلام و اهله کورنۍ د لوط علی السلام الا امراته مگر نه خزده دو هغه بیبي هغه کافر او پوه شي بدکار نه وګوري کافر او سره په نو هغه سوا هغه وي پاتې کیږي کانت من الغابرین د ورست پاتې کیدونکو نه په عذاب کې هغه په عذاب کې پاتې کیږي ولما ان جاءت نو دا ملائک راغل قصه کو تا ته تقدیم تاخیر وکړو دا تقدیم تاخیر چې کوي دا مطلب کې پاغه قصه کې هغه ځای تا ته کله کله را مخکې کې چې رقم پاغه صورت کې مقصد دي کنه په دې صورت کې غوډي استهدا مقصد وا نو هغه اول د ذکر کړه اوس د ترازی ورو ولما ان جاءت نو هر کله چې رال رسولنا رسولان ته مونږه لوتن لوط علیہ السلام ته نو سی ابهم سی ابهم خفا شو په دوی باندې خفا کړی شو امام بخاری وای سا ازن به قومه په قوم باندې بدګمانی داله دا قوم بوس سکی دا خوري بدبخت خلک دی یا سی ابهم د دوی د دې ملمنو په وجه خفا شو چې دوی به زور د بدبختانو څنګه بچ کوم هغه ته پته نه دی پرشتي دي وذاق بهم زرعا او تنگ شو په دوی باندې بهم په سبب د دې ملمنو باندې زرعا د جهت د سینې نه سینې تنگ شو مطلب دا دی زړی را بند شي کنه سړی چې دا اوس څنګه چل بکیږي وقالو نو بس بیا نور کیسه راغونډ کړه حالته کې خو بیا غټه لاندې وکنه دوی را بیا سو شو بیا سو شو وقالو نو دوی ته ویلا تخف علی اهل هذه القريه په اوسیدونکو د دې خار باندې رجزم من السما عذاب د طرف د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د دې باندې چې دوی څه کولو فسق کولو بس د دوی د فسق په وجه باندې موږ په دې عذاب راولو دا ورته وی عذاب راغه او عذاب خو بیا راغه کنه خو بیا تاسو ته سوتی هوت کی وی چې بیا الله امر وکړو نو جبرئیل علیہ السلام د صدوم زمکه ته وزر لاندې کو نو ته لاندې کو وې لا تر اسمانه پوری اوچت کړه چې تر اسمانه پوری اوچت کړه نو الته تعالی وی الټه کړه نو زمکه را الټه کړه چې زمکه را الټه کړه نو په دې هوا کې وی سار کړ چې هوا کې سار کړ نو د برنه په ور کانی لا ورو نو بیا په دې پاسه غزمکه کې خو د اوسم په الټه پرته ده ولقد او چې کله لار چلته کې تاسو وې څنګه الټه نو الته لار شي تدوم تلار شي اوسم بحر مردار دا اوس الله وی ولقد ترکنا منها او یقینا من پر خو د دې خلقنا آیتن بینتن هغه دلیل واضح دلیل ښکارا مختلف واضح ښکارا علامی دی علامی سدی نو دغه وای دلیل قدرت الله تعالی مفسرین وای پوښوی علی اهلاک الجاحدین فی دیارهم الخربه دوی په غورانو کورونو کې تاسو لپاره دلایل دي کنه تلار څو ګوره دغه غوران کورونه پراته دي یا دارا یا دار چې نا هغه باندې خو مکه الټه شوی و نو دا څنګه چل شوی دا سدی پکې الته کې مجاهد وای پوه شوی وای الماء الاسود هغه به دا وګوره کنه هغه توري او بچی دي پوه شي بحر میت ورته وای بحر مردار ورته وای هغه بحر میت چې هغه الټه نه خاص سمندر الټه شوی دی نو چې ته په خپل دی کنه او بو باندې هغه تا واپس را غورځي اوسم ستاره هغه سمندر هغه تا ورشه نو دا پکې علامې دي مختلف علامات نور ملته کې داسې د کانو هغه ځای په ځای هغه غونډې د کانو جوړي دی هغه چې کان دا ورېدلې دي کنه هغه کان ځای په ځای پراته دي او د تبلیغ او جماعت سره نو هغه وی وای مونږ ته هغه کلیوال وی چې دی خو مو ورځي دا غد عذاب علاقه ده او به یریږي نو مونږ د شپې او د سماج تر اوته چې کله لاړو نو الته مونږ یو علامه مختلف علامې یو علامه مداوی ده چې ناسا په دې وخت سره یو کانه غوندې به لکه دیدو باندې نه خو یو کانه به تیر شو شون به وسو بل طرف نه به شون وسو مونږ ډار شو راو تختیو دا ته حالت اوس مال تشتخه د اردن خوا کې دی آیه بینتن لقوم د پار دا قوم یاقلون چې غوی عقل لري نو دایره تدریم دلیل د لوط علی السلام نه پیش کړو چې او پتا به مصیبتونه راځي مصیبت کې بدر پورې خلک کله ټوکې کوي دا مصیبت کیفیت دی اوس څلورم کله به د مصیبت دا به وي چې خلک به ولته دروغ وای دروغ جنې زمړه تا خبره مونږ نه منو نو الله وی و الی مدینا را لېګل مې مدین والا او ته اخاهم رور د دوی شعیب شعیب علی السلام فقال او دې شعیب علی السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا ورجو الیوم الاخره او عقیده ولری امید کوي عقیده ولری د ورځې د ورستنی ولا تعثوا او مک فی دارهم پکورو نخپلو کی جاسمین پړ مخه پراتو بس بیا په خپل کور کې پړ مخه په مخ باندې سه پراتو او بس ختم چې تباہ شو برباد شو ها تر دې پوری درته دا سلور دغه خو درته ذکر کړل سلور پیغمبرانو حالات رسره پر ذکر کړل چې د مصیبتونو په دلا کار شروع کې نو مصیبتونه برازي نو کله به مصیبت یو وګدا زمانوي کله به مصیبت دومره تقوی چې تابع خلق اورته ورځي کله به مصیبت دا وی چې خلک بدر پوری ټوکې کوي نو کله به مصیبت دا وی چې خلک به تکذیب کوي دروغجن برته وای نو چې دار ته وای نو اوس دا غي نه پس الله دې قومونو اوس هغه دویمه داوا یاد درته کنه اوله داوا خو داوا چې تاسو تسلی در کوله امتحانات برازي نو اوس دا دویمه داوا ده چې الله ولا کافر تبا کوي کنه خو شي ام حسب الذين يعملون السيئات سلورم آیات کې شوا مم مساکنهم د کورونو دا غوینا څه شي حالت دا غي عذاب دا غوی نو دا سی وای وقد تبینا یقینا خار شوی تاسو ته لکم تاسو ته ها انخ دا عذاب دا غوی د کم زاینا مم مساکنهم دا غوی دا کورونو نا دا غوی دا د اوسېدو زاینو نا هغه علاقو ته لار شه حجر ته لار شه کنه حجر کې اوسم صالح علی السلام د قوم سمودیان هغه آبادی پراته دي کنه بس هغه ته وګورته تو خپل فتوی دا قوم تباہ شوی صحیح شو خجی وزین لهم الشیطان خسته کړي دوی د شیطان اعمالهم خسته کړو د شیطان عمل نقبل فسدهم نو بن کړي دوی عن السبیل دا غلار نه غنا وکانو مستبصرین او دوی خق او خلق په دنیا باندې په آخرت نه په دنیا کې دا ډېر چالاک او خيار خلق او داس ټکنالوژي او سره کنه چې په غره کې مارته په کانی کې دن نه به په تک کې دن نه به سجوړه بنگله به جوړه خدا سے کار وکړو الله وی وقارون دغه رنگ قارونم تبا کو و فرعون و هامان نسلور قومونه ترا نقل کړ کنا سلور قومونه راوړل عادیان دی سمودیان دی قارون دی ها فرعون دی او هامان دی قارون بنی اسرائیلی فرعون او هامان پتیان دا دواړه پتیان دي نو سلور قومونه ترا وړل قومونه سلور دي اگر چې کسانو پینځه شمارل شي حاسبن اغا کانی ورون کې هوا پوښ کنه د کانو باران اغم په لو کړو لکه قوم د لوط علی السلام ومنهم بعض دوینا من اغو اخذته الصيحه چې اونی ول اغو لره چغی لکه سمودیان سمودیان د تبا کړ کنه ومنهم بعض دوینا من اغو خسفنا به الارض چې مونږ دن نکړل پس مکه کې نن باسل مقاون ومنهم بعض دوی من اغو اغرقنا چې هغه مونږ په وبو کې ډوب کړل لکه فرعون او هامان هغه مو الته ډوب کړل نو سلور قومونه سلور عذابونه بیا ذکر کړل چې داسې بیا تبا کوما نو وما کان الله ليظلمهم نه دی الله تعالی چې ظلم کې په ظلم کړي اوس چاوي چې خا دا قومونه داسې تبا کړی دا خو ظلم نه دی الله وی وما کان الله نه دی الله تعالی علی یظلمهم چې ظلم کوي په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کوونکی دا دی بدبختان په ځان باندې خپل ظلم کړی دی ما خو په ظلم نه کړی خو دوی شرکونه کفرونه کول دا تر دې پورې در تسل بیان کدا دیم باب ها اصلور د کیفیتونو د مصیبتونو مصیبتونه به کله په دې شکل لازم کله په دې شکل سلور کیفیت ذکر کړ پای کې تسلی وا بیا درته وی چې ښا دا سلور کې یا کو سره چې راځي نو الله وی سلور قومونه بیا تبا کړی دي بیا په سلور قسم عذابونو سره تبا کړی دي نه ته چل خې ښا تا ته وی چې او ته چې دعوت چلے نو پتا به سلور مشکلات راځي پاول کې هغه تیر شو کنه بیا دا غي نه پس د سلور مشکلات چې در باندې راځي کله به در باندې په سلور قسم کې راشي نو ته چې په څلور قسمه کې رالل نو ته په څلور قسمه دعوت چلے لکه په شان د چا د نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام د صالح علی السلام د لوط علی السلام د شعیب علی السلام نو چې دا کې نو بیا به یری د څلور قومونو د عذاب نه د چا نه د عادیانو د سمودیانو د بنی اسرائیل او د قبطیانو د عذاب به یری بیا چې هغه باندې دغه نشي نو بیا به ته سلور عذابونه ذکر کې چې ګوره ګوره داسې عذابونه راځي نو دا طریقه به ته چلی